الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أهل الحق وهو الحكم المتابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل ماتن رحمت الله علیه فقال اهل الحق سره ذکر او بیان د مقدمه اولی شروع کوي نو د یای چې اهل حق دا ویل دي چې حقایق الاشیاء ثابتتونه حقایق د شیانو د پاره هغه په نفس الامر او واقع کې ستا ماتن رحمت الله علیه لفظ دی اهل الحق راوړی ده اهل دارازی په معنا د دو سره لکه عربی ای فلان اهل لذالک یا فلان اهل لذاک نو دغه اهل په معنا د دوست باندې چې پلان کای دی پلان کې دوست ده حق دا په دو معناګانو باندې مستعملېږي یا حق عبارت دا له اهل سنت والجماعت کسرهم الله نه یا حق په معنا د وجود باندې ده حق هغه عبارت ده له اهل سنت والجماعت نه ولې وی دی وجنا چې حق دا یو نوم ده له اسماء او د باری تعالی نه طریقه د اهل سنت والجماعت هم داوی چې هغه ثابتوي واجب سبحانه بالدلائل بالدلائل الدينيه نو اغم په دینی دلایل باندې حق ثابتوي اثبات دی واجب سبحانه کوي لدی وجنه دوی ته مغه حق ویلې سوي دي حق دا عبارت ده له اهل سنت والجماعت نه لدین ولی عبارت ده ځکه حق دا یو نوم ده له اسماء دی باری تعالی نه دویم په دلائل سره اثبات د نوم د باری اثبات د باری تعالی کی اثبات د دې حق کی نو د دغه نسبت دی وجنه چې دوی اثبات د حق کی دوی ته ویلې سوي دي اغا اهل حق او اهل سنت والجماعه او یا دویم وجه ذکر کئ چې حق دا راځي په معنا د جزم او د احتیاط سره حق دا راځي په معنا د جزم او د احتیاط سره اهل سنت والجماعت اهل حق ویلې سوي دی ولې وې دی وجنا چې دوی مواظبت کوي په جميع ما وردا به سنت باندې او په ما مزه عليه جماعت صحابه باندې نو په دې مواظبت کولو کې په جميع ما ورده به سنه او په ما مزا عليه جماعه باندې نو چې په دغه ټولو باندې دوی مواظبت کوي دغه مواظبت مقتضا هغه د احتیاط ده نو دوی د احتیاط والا اهل دي حق په معنا د احتیاطو نو دیو جنا دغه اهل سنت والجماعت اهل الحق ویل کیږي او یا دریمه ترجمه مګو تاسو وکړه چې حق مطلقا هغه په معنا د وجود سره راځي نو دوه خبرې حاصل شولې چې یا مراد له اهل الحق نه اهل وجود دي یا مراد له اهل الحق نه اهل سنت والجماعت دي باقی شارح رحمت الله علیه رسته شرح ولیکله غرض دې شارح رحمت الله علیه له تعلق دې دې شرح نه تر اخر دې درس پورې مختصر درې غرض دي اول غرض د شارح رحمت الله علی وضاحت د حق ده په اعتبار د مفهوم سره په اعتبار د موصوف سره په اعتبار د زید سره په اعتبار د ملابس سره څلورو طریقو سره وضاحت د لفظ د حق کی دویم غرض د شارح رحمت الله علی د فد سوال ده دریم غرض د شارح رحمت الله علی اغا اشاره د رد په بعضی علماو باندې ما ویلې چې شارح رحمت الله علی شرح لیکلې ده غرض د شارح له تعلق دي د شرح نه اغا مختصر درې خبرې دي یو ذکر کوي وضاحت د حق دویم ذکر کوي د فد سوال دریم ذکر کوي رد په بعضی علما وبنده وضاحت د حق په څلورو طریقو کې یو په اعتبار د معنا او مفهوم سره نو یای چې حق ویل کیږي هغه حکم لره چې هغه مطابق وي له نفس الامر او له واقع سره معنا د حق څه ده حق ویل کیږي هغه حکم لره چې هغه مطابق وی له نفس الامر او له واقع سره حکم یا په معنا د مجموعه قضیه بند ده او یا حکم په معنا د نسبت تام خبري بند ده په اول تقدیر باندې معنی دا سواله چې حق هغه مجموعه د قضیه ته ویل کیږي چې هغه د نفس الامر او د واقعي سره مطابق وي لکه زید قائم دا یو قضیه ده اوس دا که هغه د نفس الامر سره موافق و په نفس الامر کې دغه قیام د تثابتو نو بیا به د ته حق ویل کیږي کنا دا قول به قول باطل وي او که حکم په معنا د نسبت تام خبرې سي نو بیا معنی دا سولا چې حق ویل کیږي هغه نسبت تام خبرې ته چې هغه د نفس الامر واقع سره مطابق وي نو د قیام نسبت په زیدن قائمون کې زید تراغلی ده دغه نسبت کلامی کدی نسبت واقعي سره برابر وو په واقع کې دغه قیام دغه زید ته ثابت وو نو بیا به د ته حق ویل کیږي او کنه نو د ته بیا باطل ویل کیږي حق بنوي دویم دی وضاحت ذکر کوي په اعتبار د موصوف سره د یای چې د په حق سره توصیف د څلورو شیانو کېدلی سي موصوف د دې لپاره قولم ګرځېدلی سي موصوف د دې لپاره دینم ګرځېدلی سي موصوف د دې لپاره عقیدم ګرځېدلی سي او موصوف د دې لپاره مذهب هم ګرځیدل شي ویل کېږي قول حقنا دین حقنا عقیده حقنا او دارنګ هغه مذهب حقنا نو توصیف په لفظ د حق سره د څلورو شیانو کېدلی شي موصوف د دې لپاره څلور شیان جوړیږي قولم د دې لپاره موصوف واقع کیږي او دین هم واقع کیږي مذهب او عقیده هم واقع کیږي درېمې د وضاحت ذکر کوي په اعتبار د زید سره د ځکه تعرف الاشیاء بیا ازداد هدا د یای چې د دې په مقابل کې اغا لفظ د باطل مستعملېږي نو باطل ویل کېږي د لرا چې موافقت د حکم لنفس الامر او لواقعي سره نه وي د دې امر ملابس چې جمهور قائل دي دي دي چې د دوی په مابین کې مرادفت ده اغا لفظ د صدق ده لفظ د صدق ده خو لفظ د صدق استعمال شایعه ده ده چې دا په اقوالو کې ډیر مستعمليږي پاتې شو په دې نورو امورو کې استعمال د دې راغلي دا خو په طریقې د قلت او د ندرت سره نو څلورو طریقو سره وضاحت وک معنا د حق ذکر کړه چې حکم مطابقه للواقع او موصوف د دې ذکر کړو چې امور اربعه دي او وضاحت په اعتبار د ضد سره وک چې باطل ده څلرمه وضاحت د دې وک په اعتبار د امر ملابس سره دویم غرض مګو تاسو ویلو د فد سوال ده سوال دا راځي معترض یې چې دا یو خبره خو قابل قابل دی منلو ده چې توصیف دی قول دی په حد سره وسی ولې وې دی وجنا چې قول راځي په معنا د مرکب سره په مرکب کې نسبت تام خبري وي مرکب مجموعه قضیه کېدلی سي نو که حق دې لپاره صفت وګرځوي نو حق معنا خو ته په حکم سره وکړه د حکم مصداق د دوه شیانو ویلې یا نسبت تام خبری یا مجموعه د قضیه نو په مرکب کې دغه دواړه امرین موجود دي خو لیکن که موصوف د دې لپاره عقیده اخلي که موصوف د دې لپاره دین اخلي که موصوف د دې لپاره مذهب اخلي نو هغه خو عبارت د مفرداتونه نو بیا خو توصیف هغه د دې مفرداتو په حق سره نه د جایز ځکه د حق په معنا کې تاویل چې دا عبارت د له حکم نه حکم یا د نسبت تام خبرې نه ده او یا عبارت د ان مجموع القضیه علا کې له تقدیرین دا په مفرداتو کې نه وي دا په مرکباتو کې وي نو دی راغی له دینه جواب وکړ چې توصیب د دې امور ثلاثه او چې راغلی ده بیا اعتبار اشتمالها علی ذالک چې هغه دا امور مشتمل دي په دغه حکم باندې دا امور په دې حکم څنګه مشتمل دي وی په دې طریقې باندې چې مراد له عقایدونه هغه قضایا دي چې له هغه سره اذعان او ربط قلبي راځي مراد له دین هغه مجموعه د مسائل ده چې د هغه اتباع کېدلی سي مراد له مذاهبونه هغه مجموعه د مسائل ده چې هغه ته ذهاب کړی وی رائے د مجتهد نو چې کله دا هر یو د دې عبارت سره مسائلونه نو مسائل قضایا وی کنه هغه له جملې د مرکباتو نه دي کنه په هغه کې دغه حکم نسبت تام خبری موجود وی کنه نو لہذا لکه څنګه چې توصیف دی قول آغا په حقن سره سیدا دارنګ د دین مذهب او عقیده توصیف په دغه لفظ د حقن سره سیدا نو فلا یریدو ما یریدو اشکال را نه غي دریمه خبره هغه مګو تاسو ویلې چې رد ذکر کوي په بعضي علماو باندې ځینې علماو ویلي دي چې نه په مابین د حق او د صدق کې ملابست نشته د دوی په مابین کې فرق راغلی ده هغه دا ده چې دغه مطابقت هغه کله جانب ده واقع نه اخلي نو بیا ورته حق ویل کیږي ان هغه واقعا که مطابقه وه د دغه نسبت کلامی او د حکم سره نو دې ته حق ویل کیږي او دغه نسبت کلامی موافق له حق سره په دې پر پیږي کنه په واقعا مطابقه وا بکسر الباء او دغه قضیه مطابقه وا کلام مطابق نو دې ته ویل کیږي حق او کله دې طرف نه موافقت واخلې د سی ویای چې دا کلام مطابق وي او هغه واقعا مطابقي نو بیا دې ته ویل کیږي صدق که دغه موافقت د کلام له طرف نه اخلي ورته صدق ویل کیږي که د واقعي له طرف نه اخلي ورته حق ویل کیږي خو دا قول ذکر کړ علی سبیل تمریز په صيغه د تمریز سره راوړ وقد یفرقو په فعل مضارع باندې قد داخل ک چې کله کله دا پر کولای سي هو ليس بسديدنا دغه فرق پر کې صحیح نه ده ولی وې دیو جنا چې یو دا مخالف ده له استعمالاتو د عربونه او دویمه دا ده چې په دې کې مطابقت ذکر شوی ده مطابقت دا له نصوب متکرره ونه ده هغه وی له دواړو طرفینو نه نو کله هغه طرف نه اخلم چې واقعا مطابقه د کلام سره وي نو معنا دا ده کلام به خامخا دیغه سره موافق وي کله دې طرف نه اخلم چې کلام مطابق وي له واقعي سره نو هغه واقعه به خامخا مطابق وي له کلام سره دا د نصوب متکرره نه ده دا ویل جانبینو دا ویل طرفینو نه نو په هر یو طرف کې چې دی یو نه واخلي بل به خامخا ور سره وي نو دغه فرق چې چا ذکر کړی دا صحیح فرق نه ده نو ردی وک په بعضی علما وبنده په دروي خبرو د شرح باندې پوي شوي یوې وضاحت د حق وک په اعتبار د نه په څلورو طریقو سره یو په اعتبار د مفهوم دویم په اعتبار د موصوف دریم په اعتبار د زید څلرم په اعتبار د ملابس دویم دفه د سوال وکړه دریم رد وک په بعضی علماو باندې اخر کې یو اشکال راغلی ده په کلام د ماتن رحمت الله علیه باندې هغه دا د چې تا د حق لپاره دوه معناګانې وکړلې یو د دې لپاره مصداق اهل سنت والجماعت واخیسته دویم د دې لپاره مصداق هغه اهل وجود واخیستله نو زما چې دغه دواړه تقدیره باطل دي ځکه کته وایي چې قال اهل الحق اهل سنت والجماعت دا خبره کوي چې حقائق الاشیاء ثابتتونه نو په حقایقو د شیانو بندل لکه څنګه چې اهل سنت والجماعت قائل دي نو دا رنګ فرقه دوالا باطله لکه خوارج معتزله روافض سول اغم په دې باندې خو قائل دي اغم منځکه واسمان او کائنات او حقیقت د دې امور د پاره خو مني و پیدلې نو دغه تخصیص د اهل سنت والجماعت دی ولي وکړه او کته یې چې نه لدینه مطلق اهل وجود مراد دي چې څوک وجود لري هغه د دې قائل دي چې په دنیا کې د شیانو لپاره حقیقتونه شته نو بیا زم چې دا کلام دې صحیح نه ده ولی سوفستایان د لقبلې د اهل وجود نه دي هغه منکر دي له حقایق د شیانو نه هغه دنیا کې یو شی نشته رسته به مسله راسي خلاف له سوفستایي سوالم ذهن کې کیناست سوال دا راغی چې تا له حق نه یا مصداق اهل سنت والجماعت واخیسته او یا د ترنه معنا دی وجود واخیستله په تقدیر اولی باندې معنا دا سو چې اهل سنت والجماعت دا خبره کوي چې د اشیاء د لپاره حقایق څه نو دا حصر د تعالی اهل سنت سره صحیح نه ده ولې د دې خبرې د فارغ لکه څنګه چې دوی قائل دي نو دا رنګه هغه فرق دواله فرق باطله هغه د دې قائل دي لکه خوارج معتزله سورو نو تخصیص دی ولې د اهل سنت وک او کته دلته لدینه وجود اخلي دا معنا خو صحیح نه ده ځکه چې په اهل وجود کې سوفستایان هم دي سوفستایان هغه خو د دې لپاره قائل نه دي نو تاسو بل دینه جواب وکئ چې یا زل دین اهل سنت والجماعت اخلمه کته یې چې د دې ټول قائل دي زه هم دي کنه فرق باطله لوجد بطلان دي عقایدونه اغه نه دي معتبر سوي نو اعتبار صرف اهل سنت والجماعت ورکړی سوی دا لدی وجنه د دوی حسر راغلی دا او یا ورنه دویم جواب وکي چې مقوله د قاله د پاره صرف دا یو مقدمه نه ده بلکې مقوله د قاله د پاره دغه ټول کتاب ده او دغه ټول کتاب کې چې څومره معتقدات ذکر دي د دې قائل بیا هغه فرقه باطله دي نه ځای په ځای باندې برازي د جنو نه خوارج منکر دي د جنو نه معتزله منکر دي د جنو نه روافض من نو لنډه دا ده چې مقوله د قاله د پاره صرف دا یو خبره نه ده بلکې جميع ما فی الكتاب دي او دا ټول عقاید د دې لپاره قائل صرف اهل سنت والجماعت دي لہذا تخصیص د اهل سنت په دغه قال سره صحیح ګرځیدلی ده او یا مګیاوی چې مراد حق نه وجود دي نو معنی دا سواله چې ویل دي اهل وجود کته یې چې په دې کې خصوص فستیان هم داخل دي مګر یو غنه دې کې داخله ځکه دې غیر است استثناء راغلی ده خلاف لسو فستایه کاغه مګ نه وي مستثنا کړي بیا به تا اشکال کړي وو په دې کې ناغله دې کلام نه مستثنا دي لهدا په دې باندې دغه اشکال او اعتراض نه واردي قال اهل الحق وهو الحكم المطابق حق ویل کیږي هغه حکم لره چې مطابق وي د حکم په معنا خو پوه شئ هغه نسبت تام خبري لره چې هغه موافق وي له نفس الامر او له واقع سره یطلق علی الاقوال اطلاق کېدلی سي په اقوال باندې نو ویل کېږي قول حقنا په عقاید او ادیان او مذاهب باندې به اعتبار اجتمالها په اعتبار د اجتمال د امور مذکوره سره علا ذالک په دې حکم باندې ويقابله الباطل د دې د فار ضد او مقابل هغه باطل مستعمليږي و اما الصدق او هر څه د دې امر ملابس د چې صدق ده فقد شاع في الاقوال خاصه نو شهرت د دې په اقوالو کې په طریقې د خصوصیت سره راغلی دا ويقابله مقابل د دې لپاره بیا کې زبدا وقد يفرق بينهما او کله پر کولای شي په ما بین دي صدق او د حق چې مطابقت معتبر ده په حق کې له جانب د واقع نه په صدق کې له جانب د حکم نه نو معنا د صدق د حکم بداوي چې مطابقت د واقع سره دا معنا د حقیقت بداوي چې مطابقت د واقع ده ایه دغه حکم لره خو لیکن دا صحیح ځکه نه ده یو له استعمالات د عربو نه خلاف ده دویم چې د هر طرف نه مطابقت اخلي د بل طرف نه بخامه خاوي ولې مطابقت د نصوب متکرره ونه ده دا نه شي کېدلی چې په یو کې د یو له طرف نه وي په بل کې د بل له طرف نه وي